مخکې سوره طه په آخري آیات کې ویلي قل کل متربص فتربصوا فسوف تعلمون چې انتظار کوي د دې عذاب او ټول انتظار کې کینې نو سوال راغی چې دا انتظار به سوکو یو کال دو کاله سل کاله دو سو کاله سو کاله به انتظار کو نو دلته وی اقترب للناس حسابهم هغه انتظار ډیر زیات نږدې شوی دی ډیر نږدې دی کوم شي ته چې تاسو انتظار کوئ هغه ډیر نږدې دویم دا مخکې اعراض ذکر کړ اعراض ذکر کا عن الذکر دریم دا مخکې صورت کې نفي د قسمونو د شرک وکړه علم په شرک په تصرف او شرک په العلم نو دلته فدع الله مخلصین له الدين خپل عبادت خپل چغه یو الله د پاره خاص کا دعوه د صورت د نفي د شرک په دعا او په دې باندې اتلس واقعات د انبیاو ذکر کړي او په ابتدا د صورت کې اثبات د قیامت کوي خلاصه د دې صورت دا ده چې دا پنځو بابون ته منقسم دي اول باب کې پنځل آیاتونه دي او په دې کې تخفیف ذکر کوي سره د زجر نه بیا پنځه مرتبه د غافلینو ذکر کوي د غافلینو پنځه مرتبه اولنې مرتبه د هغه غفلت ده چې د قیامت نه د دې دین نه د قران نه غافل دي دیمه مرتبه اعراض مخړی د قران عظیم نه د الله د دین نه او دریمه مرتبه د هغه د لعب ځان مشغوله کول لوبو ټوکو کې دریم لهو القلب زړونه مشغوله کول د الله د دین نه پنځم النجوا جرګي کول د پیغمبر خلاف د دین خلاف او شپغم دا جرګي کول چې دا ظلم دی دا ظلم کول زیاتې کول او شپږ تانونه ذکر کوي اعتراضونه هغه شپږ تانونه د دوی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ته بشری بلکې تمام کافرو د دوی دا اعتراض چې دا پیغمبران دا بشر ولی دي دا نور ولی نه دي دویم ته ساحر استاد کلام د سحر نه ډک دی دویم اعتراض داغو ده دا دریم اعتراض داغو د ازغاس او احلام دا ستا د خبرې ټول ګډوډې خبرې دي ګډوډ خوبونو شانې سلورم اعتراض داغو افترا یا ته د ځان نه جوړې دا ټولې خبرې او پنځمه خبره شعر ستا د خبرې چې دي د کلام ټول مسجع او مقفع الفاظ دي دا ټول اشعار دي شعرونه دي او شپږم خبره طلب د معجزې زه چې ته یو حق پیغمبري نو د مخکنو پیغمبرانو شان معجزې راوړه او بیا په رستو په دې باب کې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان د توحید او نفي د علم غیب به د ځان نه کوي رد شرک په العلم باندې بکې الله وی اقترب للناس حسابهم اقترب باب افتعال له او دا د ډېری مبالغې د پاره راوړل اقترب للناس ډېر نږدې شوه دی ډېر نږدې راغې خلقو ته حسابهم حساب د دوی هغه زر لاسونه او سانډولې سره تا خو الله وی چې دومره نږدې شو بس دا خو بیا ختم دی تر کو شو دا دیوال میواله پرې خو قیامت نږدې دی حساب نږدې دی هر چاته دا څنګه نږدې دی اقترب للناس حسابهم ګور راتلون کې هر شي چې غنځ دي راتلون کې هر شي نږدې یو سړی دلته کراچۍ کې دی خو د دې ځنه خیبر پښتونخوا ته روانيږي بس کې کی کینی نو دی هلته نږدې شو د دې ځنه لری کیږي ځکه غ روان شو کن رور روان شو بس روان دی دا لری کی او دویم اختراف په ست طریقې سره دی کوم عمر چې د دنیا تیر وت کن دا ډیر زیات او راتلونکي عمر کم دی دا هر چا د قشان دی نو اقترب للناس حسابهم ډیر نږدې راغی خلکو ته حساب داوي وهم فی غفلت مورزون دوی دی په غفلت کې مورزون مخړون کې مخګرځون کې غفلت کې څنګه دی اخرت د پاره فکر او سوچ نشتی اولنې اعتراض د دوستو تعن فی غفلتن دا اعراض ده دو اولنې اعتراض نه بلکې اولنې تعن دا شپږو کې اولنې مرتبه د غفلت اولنې مرتبه څه ده غفلت د غافلینو اولنې مرتبه وهم فی غفلت دودی په غفلت کې د دې قران نه دودی غفلت کې د دې دین نه د قیامت نه محدث بعضی معتزله یا بعضی خلق دا غو دا رائے ده چې دا قران عظیم مخلوق دی او دلیل دا من ربهم محدثین دی چې دا قران عظیم حادث دی کنه چې مخلوق شنو حادث شو مونږ نه محدثن معنی څه چې په ځام د دغه کس کې محدثن نه وي دی دته نه وي دی یا نبی صلی الله علیه وسلم ته دا وحی نه وي دا د هر صورت نه وي نه وحی وکنه یا بیان د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وي دی محدثن نه وي دی د دې محدث مطلب دا نه چې حادث دی هغه بیان نه وي دی نه بیان کوي کله چې نبی علیہ السلام به بیان کاو یا به قران بیانېده دو به تن ځان غافل ک ملنډ او مزاق په شروع کړه لوبي ټوکې به شروع کړه اوسم بعضی وخت کې کله چې قران بیانېږي څه ځکه کنه لوډ سپیکر لګېدلې وسره دا غاني زور سره کوي چې دا आवाज مونږ ته دغه نه راځي یا څه شور شروع کوي چې دغه आवाज مونږ وانه ورو یلعبون ځان د اخینه غافل کوي لاهیتن قلوبهم واسر النجوا لاهیتن مشغول دي زړونه د دوی دا زړونه مشغول دي د الله د کتاب نه په دې زړه کې د الله وحدانیت ناراضي د الله یا داش ناراضي دا بل غفلت چې زړونه هم غافل دي او اثر النجوا او پټي جرګي وکړي دوی په خلاف د پیغمبر کې چا وکړي دا جرګي الذين ظلموا هغه کسانو چې ظلم کړي دي مشرکانو د نبی علی السلام خلاف جرګي وکړي دا ټول خبرې سوي دا د غفلت د شپږ خبرې ذکر شو چې دوه کې دا غفلت پروت دی او په دغه دغه طریقو پروت دی هل هذا الا بشر مثلکم اوس د دوی اعتراضونه شروع شو اولنې اعتراض د دوی داو چې ته خو بشري انساني پکار د چې دا وحي راتلې پیغمبر راتلې چې هغه بشر نه وي هغه نور وي نور من نور الله لکه بریلیان چې وي د دې بریلیانو او د هغه خلکو عقیده یو وه هغه نبی له صلوات و سلام ته وی مونږ ته ځکه نه منو چې ته بشر ځکه هغه ته پته کنه چې د عبد الله د امینی د هغه زوی دی د عبد المطلب ابو طالب دا هغه یو را دی نیکه دی یوي زمنګ نسبی دی هاشمی دی هغه ته پته وا نو هغه ورته ته بشر نو ځکه تا نه منو دوی چې نبی علیہ السلام موږ ځکه منو چې نور دی که دو تم د حقیقت پته ولګي چې دا بشر دین دوم هم نه مني نور عقیده له دواړو یو د په بني بشریت کې او په نور کې نو اولنې اعتراض دغه سوداو هل هذا الا بشر مثلکم نه دی دا پیغمبر مگر بشر دې تاسو پشان دی خو بشر دې سړیا انسان دی بنده دی دریم اعتراض دویم افتاتون السحر آیا قبل وی تاسو جادو اتیان په معنا د قبلولو دي ځکه ځکه د دې کافرو د دوم د عقیده وا چې دا جادو بد شي دی هغه په نسم جادو بدو خو دلته وي افتاتون السحر آیا تاسو قبلوي جادو وانتم تبصرون حال دا چې تاسو پويږئ یو بل ته وي د دې پیغمبران پیغمبر کلام خو سحر دی جادو دی اثر کې په سړی باندې دا مقبلوي نو تاسو سحر څنګه قبل او سحر خو بد شي دی نو نبی علیہ السلام کلام ته سوي سحر جادو ادای ولی وی ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به چا خبرې وکړي کنه یو دم به سره مینه محبت پیدا شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راضي چې چا مخ کې نو لیدل کنه او اول ځل منی بولید نو به یریت نه روب به پراغ خو چې نبی علیہ السلام خبرې به واوري دي داسې او په عاشق شو داسې او په مین شو چې بیا به په ځان وجه بیا به نبی اسلام ته مخ نه ډال کېده هغه حضرت طلحه رضی الله عنه بارک راضی کنه وکانه یادا طلحه شلا د حضرت طلحه رضی الله عنه غلاسونه دواړه شل شو ځکه دا اډو کې کډ شي ورته غوخه پاتې شي لاسونه کې مخ نبی اسلام ته ولاړو دا صحابه وو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه خپل ځی سره ټول عمر خبرې نه وکړي هغه سب یو خبره داسې کړو چې هغه خبره کې شایبه د ګستاخه و ټول عمر سره خبرې نه وکړي دومره مینا او محبت د نبی له سلام سره دا دا ولی دا کشش په نبی له سلام کې الله چولیو القول پاغه وینا باندې په وینا په سماء والارض چې هغه وینا په اسمان کې نو که بزمګه کې وي رب زما عالم دی رب زما خبر دی ګور اعلان دا علم غیب یو که چاله الله لا چې عالم بكل شيء هو الله ځکه دو پټي جرګي کولې کاند دي مشرکینو نبی علیہ السلام قال به نبی علیہ السلام ته الله وحی وک نبی علیہ السلام باغو ته وی چې تاسو دا د خبرې وکړي هغه به یو ګور کنه جادوګر دی دی خو ساحر دی ځکه موږ ته زموږ د جرګو خبر راکړي نو ورته وی ګور دی جادوګر نه دی ساحران جادوګر خو ځان له غیب ثابتي چې موږ په پټو پویګو او دی خو را پازي ځان له غیب نه ثابتي دی وی چې ازما رب په دې پویږي که د ځان له ثابتول نه دی به جادوګرو دی خو الله د پاره وی چې يعلم قل قال ربي يعلم الغيب زما رب پويږي زه خو نه پويږم خپل رب له علم غیب ثابتي ځان له نه ثابتي که ځان له ثابتول نه بس تاسو اعتراض وو قال رب يعلم القول في السماء ویل دي رسول چې رب زما خبر دی پاغه وینا چې پاسمانونو کې دا او پزمکو کې پاسمانونو ازمو کې چې کومي خبر دی پاغه الله عالم دی ازغاس هغه خوبونه چې داغه تعبیر نه وي یا ګډوډ خوب سړی ویني و یریږي یا سب مختلف داسې چې داسې ګډوډ خوبونه دا خبرې داسې لکه ګډوډ خوبونه دا فزور خبرې دا ډموري وي بل افتراو بلکې د ځان نه جوړ کړی دي اولی وی از غاس احلامن یو دم متحیر شنووی چې بل افتراو بلکې ځان نه جوړ کړی دا خبري دی پیغمبر د ځان ټولې خبرې جوړ کړې دي بل اعتراض یو نوروغه چې سوچ وکړي چې دا کلام خو ډیر مقفع ډیر صفا کلام دی فصیح او بلیغ وی بل هو شاعر بلکې د شاعر دی دا خو اشعار دی جوړ شعرونه جوړي حالانکه قران خو شعر نه دی فصیح او بلیغ کلام د شعر خو نه دی دوی بل و شاعر نو چې دا ونه شو کنه نو اخیری اعتراض پغم فلیاتنا بیااتن کما ارسل الاولون فلیاتنا بیااتن نو را دی وړي مونږ ته بیا تن یو نخ یو معجزه کما ارسل الاولون لکه چې لګل شي مخکنی رسولان وګوره موسی علی السلام لاله معجزي ورکړ وی کنه نور پیغمبران لاله معجزي ورکړ وی نو ځن دې پیغمبر دی نو دې دې مونږ ته معجزي راوړي نو دا هغه الله جواب کوي خو ګور د دې نور خبرو جوابونه نه کوي نور اعتراضونه صرف د دوه اعتراضونو جواب ورکوي ځکه دا نور اعتراضونه د دوه زده او په عناد باندې مبني د زده د عناد د وجنه د اعتراضونه کول نو ځکه دا غ نور اعتراضونو جواب نه ورکوي یو د دې ورکی د بشریت نبی علیہ السلام ته وی چې ته بشری نو داغه جواب ورکی تفصیلی هغه رسته ورکی او دویم د دې اعتراض جواب ورکړي ځکه دا اعتراض د دو سنه څه دلیل ورسره وو هغه دلیل دا چې موږ دې منو زمنګ منو پیغمبران نو که دې پیغمبر دې موږ ته معجزې راوړي د مخکنو پیغمبرانو شنه معجزې دي راوړي نو الله دا غي جواب کوي الله وی چې یو کلی والا مخکې ما هلاک کړی دي ما غو ته ما پیغمبر لګلې هغه پیغمبر تکذیب دغه کلی والا وکنو ما په عذاب راويست کنه نو هغه خو نو منلې نو تاسو خو د بنی اسرائیلو نه د نورو خلقو نه په ضد عنایت کې ډیر زیات یې په جهل کې خو ډیر زیات یې کنه تاسو عرب نو که تاسو ته د معجزې راوړي بیا هم تاسو نه منئ تاسو به ونه منئ لکه څنګه چې مخکنو نه ومنلې هغه اعتراض سو چې ته بشری ته سي بشری پکار د چې الله پاک نور را لګلې فرشته را لګلې نو الله جواب کوي وما ارسلنا قبلك الا رجالا ندی لګلی الله منګه مخکستانه الا رجالا مگر نارینه لګلی منګه الا رجالا من چې څومره پیغمبران لګلی نو من نارینه لګلی ګور پر رجالن سره ردو که په هغه خزو باندې چې هغه نبوت منګ له پکار دی منګ هم نبیان پکاري ځکه بازوي کنه چې قران کې الله وي انا خاتم النبین لا لا نبی بعد نو هغه مذکر پیغمبر بن راځي مؤنث راتلی شي خیر دی لکه د مسیلمه الکذاب په وخت کې ډیرو بدري زنانو ورسره ما د نبوت دعوه کړې و او یوې زنانه به د سره واده کړل او مسیلمه الکذاب خو ډیر حرامي وو هغه به د قران شان ځان آیاتونه جوړول خو د هغه آیاتونو کې تمام د خوراک سکاک باسو یو السماء ذات البروج هغه و النساء ذات الفروج او چې الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل له ذنب طويل داس ځان به جوړول نو هغه هم د نبوت داوا کړو نو زنانو باندې رد شو چې رجالن ګوره خزو کې پیغمبر چرته نه دی راغلی دویم رجالن دا صفت د بنده راځي د فرشتو په صفت کې رجال نه راځي نو ذکر رجال نه وي الا رجالا مگر نانیا نارینا الله یې موږ لګلیو نوحي الیهم چې وحی کوله موږ غوي ته که علم در سره نه نو د اهل علم نه تاسو کنه فاسالو اهل الذکر د علماو نه تاسو کده مسلې چې مسله رتند معلومه لا شد يهود نه سوارا او مليان نه تاسو کا اغه يهود نه سوارا چې هغه تحریف نه لیکړي شرک نه لیکړي عیسی علی السلام ته ابن الله نه وي عزیر علی السلام ته ابن الله نه وي لا شي داغونه تاسو کوي کنه نو هغه به درته وي دا ټوله مسله دا سي جوسي معنی پیدا کړي دا پیغمبران چې دو خوراکونه نه کول وما كانوا خالدين او نو دو هميشه ګوره دغه انبیا چې څومره راغلي اشاره ستا چې دو خوراک سکاک فهم کو او دو بیا مرګ په هم راغلي مړوم دي په دې آیات کې اشاره تخویف دنیوي ته د پاره د منکرینو په اهلاک د منکرینو تیر شو څنګه چې الله مخکنی منکرین می هلاک کړ نو دوی ته یو یره ورکه چې دغه شنه به تاسو هلاک کړ او د ذکر د رسولانو کوي چې هغه رسولانو لمه نجات ورکړ او حالات میکړل داغو دشمنان نو ګور دغه رسولان په خپل نجات کې خپل بچاو کې او د دشمنانو په اهلاک کې الله ته محتاج نو په دې آیات کې ذکر کړي ثم صدقناهم الوعد بیا پورا کړمږه دا غوي سره وعده نو فانجیناهم من نشاو فانجیناهم پس بچ کړل منګه غویلره ومن نشاو هغه چاله چې منګه غوښتل الله وی دغه بیا منګ بچ کړل او هغه څوک منګ بچ کړل چې کوم منګ غوښتل هغه څوک هغه دغه متیان موحدین واهلكنا المسرفين او هلاک کړ منګه د حد نه تیر وتون کی مسرف اسراف کوونکې د حد نه تجاوز کوونکې د پاره دا غچا چې چا اعراض کو نو وکم قسمنا د قسمنا د قاب صاد میم دا په معنا د ماتول راځي ماتول توړنا قسمنا د سټ ماتول خو دلته په معنا د هلاک دی وکم قسمنا من قريه او ډیر هلاک کړ دي الله یې منګه من قريه د کلیوالونه د کلینا څومره ډیر الله یې هلاک کړل من من قريه کلی كانت ظالمه چې هغه ظلم کوونکی ګور كانت ظالمه دا سبب د عذاب دی دا ظالمه سبب د عذاب ولی دا ظلم معنا څه شرک کفر د پیغمبر خبره نه منل كانت ظالمه چې و دغه کلی دغه دا کلیواله ظالمان ظلم کوونکیو وانشأنا بعدها قوما آخرین او پیدا کړم موږ رسو دا غنا قوم بل قوم نور الله مخکنی می هلاک کړل نور می رسو پیدا کړل چې کله دوی ته یقین وشو چې عذاب راغی کنه نو د دین مخکې دوله توبه پکار و نو چې کله عذاب راغی وخت خو بیا توبه نه قبلې ده نو فلما احسوا باسنا پس هر کله چې ولید هغه عذاب زمنګ زمنګ عذاب ولید اذا هم منها يركضون نو دغه وخت دوی د اغینا منډي وهلي يركضون منډي وهلې رکز څه ته ویل کیږي رکز ویل کیږي پوند را چول زمکه لا او خبر را چول د زمکه لا په زور باندې چې پوند زور سره چې خپ زور سره او اکثر دا د اس باره کې راځي د اس پوند خپ چې زور سره چې زمکه لا او دا کنایه د رسټیشن د منډي وهلو نه نو فاذا هم يركزون فاذا اذا هم منها يركزون دو دا غنا منډي وهلې کله چې عذاب راغی الله وی زمون نو دوت نه تختل منډي وهلې نو الله ورته وی فرشتي आवाज کوي لا تركزوا ورجعوا الى ما اترفتم فيه لا تركزوا منډي مو وای ورجعوا الى ما اترفتم منډي مو وای واپس شئ الى ما اترفتم هغه مالونو ته چې وای تاسو مسکړې شوي باغی باندې ما او ترفتم اعتراف چې سړی ډیر زیات مشي په مال باندې هغه فرشتي ورته आवाज کوي ولی منډي وای ولی تخته واپس شي تاسو خو په دې مال باندې ډیر زیات مسوي او تاسو دې مال باندې ډیر فخري او نازونه کول نو واپس شي کندې مال تخپل ومساکنکم خپل کورونو ته واپس شیخ خپل کورونو ته خپل مال ته واپس لاړ شئ ولی لعلکم تسالون چې د تاسو نه سوالونه وکړي شي تاسو نه دا سوال وکړي شي چې ولی تختی د دې عذاب نه ولی تختی ول تاسو من عذاب راغی تاسو خو عذاب نه منه دا رنګ کین خپل دي کورونو کې تاسو مالدار خلق یې چې غریب سړی راشه تاسو نه سوال وکړي تاسو له شي ورکړي اوس خو تخته هغه مال دغه شان پاتې شو دا استهزاء ور پوری کوي چې تاسو تخته متخته راشه خپل کورونو کې اوس کینای قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين دوی ویل یا ویلنا هاي تبعید منګ لرا ان كنا ظالمين یقینا ومنګ ظالمان تر دې پورې جعلناهم چې وګرځول د منګه حسیدن دل دل کړی شوی خامدین مړ شوی حسید هغه فصل ته ویل کېږي چې سړی لو کی خس خس کی معنا څه چې دوه موږ دل دل کړه خس خس کړه او خامدین د خمود نه ویری دی او خمود ویل کېږي هغه اور مړ کېدو ته معنا څه چې دوک یو غوسه وا یو تکبر چې د عذاب په زما راغې کنه دا یخي وب په وخت دی یا مړ شو هغه اور د دوه غوسه خامدین وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين الله وی کچر غوختلې منګه چې نیوستلې منګه ان نتخذ لهوا لهوا دې کې دوه معنی دي یو معنا د الله وس ولد او دویم له معنا څه مشغوله کېدل مشغوله مشغوله د پاره مشغوله کېدل نو اوله معنا واخلې لو اردنا دا ځمکه اسمان بیا ما د پاره نو تاسو پیدایش ته بیا ضرورت نه وو تاسو سره دلایل ضرورت نه وو ما به ځان له مشغوله د پاره دغه ګرځو ځمکه اسمان مې ګرځولې کنه او دویم معنا د الله وند ولد یا بیبي لو اردنا کچاري غوښتلې منګه چې نسلې منګه لهون ولد ځان د پر ولد نو لتخذناه نه نیولې به منګه ملتنا د خپل خوانه کوم خلق چې د ما سره دی کوم مخلوق یا کوم ملتنا خپل طرف خپل خوا کې یعنی فرشتو کې هم څوک ولا جوړ کړو یا نور مخلوق کې ملتنا خپل خوا کې نو تاسو ته د مشورې بیا ضرورت نو ما به خپل طرف نه ولد ځان له جوړ کړو یا میزان لبی بنی سلیوا هو ان كنا فاعلین ان كنا فاعلين ان نافيا نیو منګه دا کار کوونکی الله وین كنا فاعل دا کار منګه نه کوو یا ان شرطیه دی او جزاء ولا محذوف تا ان كنا فاعلين کچرته من کولې دا کار نو ما به جهنم او جنت نه پیدا کولې کما دا کار کولې ما به جهنم او جنت نه پیدا کولې دا دغه ضرورت خونو منګو لګو دا حق په باطل سره ولو باطل تبا کو داغه دماغ زخمی کو ختم کو فاذا فاذا هو زاهق پس دغه وخت اغروان شي ختم شي زاهق کله چې دا حق من روا چو دی باطل لرنو باطل سکو ختم کو باغ سره باطل ختم شي النبي عليه الصلاه والسلام او هغه چې نږدې دي دی الله ته الله ته نږدې څوک دي ملائک نو ګور په دې کې عجز د ملائکو ذکر کوي او رد په مشرکین بل ملائک باندې کوي چې ګور دغه مشرک دغه ملائک دا خو الله ته محتاج لا یستكبرون عن عبادتي دوی لا یستكبرون لوی نه کوي عن عبادتي د بندګۍ دا غنا د الله د بندګۍ نه دولوی نه کوي ولا یستحسرون او نستړي کیږي دو د الله د عبادت نه نستړي کیږي او نه لوی کوي د دې وجنه کعب بن احبار کعب الاحبار هغه دا ویل لیکنه چې د فرشتو ملائکو هغه ساغستل څه دي هغه د دې چې دا تسبیح د الله وي دا تسبیح هغه داسې وي لکه انسانان چې ساخ لکه عام مخلوق چې ساخ دي دا تسبیحات هغه وي هغه په نستړي کیږي او ګور یو کار چې دا چې پریدي کنه نو دا غي د پر دریو خبرو ضرورت یو دا چې استکبار وي دویم دا چې سړی ستړی کیږي او دریم دا چې سړی کې سستی راشي دې دریو خبرو د وجنه یو کار پاتې کیږي نو ګوره د فرشتو باره کې وی لا یستكبرون عن عبادته دولوی نه کوي د بندګۍ د الله نه ولا یستحسرون نستړي کیږي د الله د بندګۍ نه نستړي کیږي یسبحون الليل والنهار لا یفترون یسبحون پاکی وې دو د شپې او دروازې لا یفترون سستی نه ښکارا کوي دو کې سستی نه راځي فرشتو کې چې د الله تسبیح وسی وي رسته نه وي نه ار وخت دو تسبیح د الله وي ام اتخذوا الهه من الارض وهم هم ينشرون ينشرون وزدي زنه زجر ورکی هغه چاته چې هغه ځان له الهه نسی د زمکه نه د ځمکې نه الها څوک بوتان اولیاء مړه ژوندۍ داغونه ځان د پر الها جوړي نو هغه ته زجر ور کوي ام اتخذوا الهه ایا نیولې دي دوی معبودان من الارض د ځمکې نه هم ينشرون چې هغه ژوندۍ کول کول شي هم ينشرون چې هغه پورته کول کول شي چې ډیر الها په دنیا کې نشي کېدی ځکه که دنیا کې ډیر الها شي نو پکار ده چې دا نظام د دنیا د ختم شي دا د ځمکې اسمان نظام نظام شمسی او قمری او دا ځمکه اسمان ټول ختم شي دارسه ځکه یو الہ به یې جوړو ما بل به یې نه جوړو او چې کوم یې جوړو ما او بل یې نه جوړم دی یو خبره پکې ثابت شینو د بل کمزورتیا راځي نو هغه الہ پاتې نشي نو الہ هغه چې هغه ضروري نو الله وی لو کان فیهما الیاتن کچرتوی په دې ځمکه اسمان کې الیاتن معبودان برحق ډیر معبودان برحق وي الا الله سوا د الله تعالی نه نو لفسدتا خامخا خراب شوی وو دان انتظام دا انتظام د زمکه اسمان دا به خراب شوی خو د زمکه اسمان دا انتظام نه دی خراب شوی نو معنا څه ډیر الها نشتی یو الہ دی کډیر الها دا انتظام به ټول خراب او وی کنه پښتو کې وی چې ډیر قصابانو نه غوا مرداري کیږي چې ډیر الها وی یا به نه دا انتظام پاتې او یو یو تر روان خو یو الٰه دی فسبحان الله رب رب العرش عما یصفون نتیجه ذکر کړي پاک ته الله رب العرش مالک ته د عرش عما یصفون پاک ته الله دا غسنا چې دوی ولا بیانې دوی ولا ولد ثابتې دوی ولا مرګري او صفات دا نور خلق لور کوي الله پاک دا غنه پاک دی ځکه د الله په هر کار کې حکمت دی هغه الٰه دی مالک دی هغه چې څه کوي دا نه څوک تاسو نشي کولای بس څه تاسو کولای شي او خو الٰه دی مالک دی دا نه څوک تاسو نشي کولای ا د مخلوق نه باغه تاسو کوي چې ولې دا کار کړل لما فعلت وكيف فعلت واين فعلت دا کار دی ولې کړو څنګه دې کړو کوم ځای کې دې کړو ځواني میرا کړو څه ځای کې دې زړه کړو مال میرا کړو څنګه دې خرج کړو مال می در کړو د څه ځای نه دې ګټلو څنګه دې ګټلو اين اکتسبت د کوم ځای نه دې مال ګټلو په کوم ځای کې دې خرج کړو قیامت پر ځای الله ته پوښتنه کوي په قبر کې بدر نه تپوس کی مخلوق نه تپوس ته او د خالق نه څوک تپوس نشي کوله ام اتخذوا من دوني الهه قل هاتوا برهانكم هذا ذکر من ما و ذکر من قبلی ام اتخذوا من دوني آیا نسی دو ما سوا د الله نه الهه حقدار د بندګۍ نور سوا د الله نه نور حقدار د بندګۍ نسی نو ګورئ دا کومه مسله د توحید چې دا دا اجتماعي مسله ده دا مسله دا اجتماعي مسله ده دا خو تمام پیغمبرانو دا مسله کړله او دا مسله چې څومره خلق موحدین په دنیا کې دیر شي دا خو دا مسله کړې ده قل هاتو برهانکم و پیغمبره راوړی یو پوخ دلیل خپل په دې شرک منی خپل په دې شرک منی یو دلیل راوړی دی ما خو تاسو ته پوخ دلیل خو تو هاذا ذکر من معي دا وعظ زما دې زما د ملګرو دې دا وعظ زما د ملګرو دې زما د صحابه او زما د ملګرو دې و ذکر من قبلي او وعظ دا غچاره چې زمانه مخکې دي او دا جهل چې دی کنه دا سبب د اعراض ګرځي سړی چې یو خبره نه خبر کړي ناغې نه انکار کوي مخ ته نه نه منم دلیل ور سره نه ځکه جاهل لې نو بل اکثرهم لا لا يعلمون الحق فهم معرضون نو دوی مخړی فهم معرضون اعراض ولې کوي ځکه جاهلان وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون اوس مسله توحید بیانې او د ټولو انبیانو له طرفنا چې د ټولو انبیانو دا مسله وا دا خو یا اجمالی اجماعی مسله ده اجماعي او اجمالی مسله ټول انبیا ټول دغه مسله بیان کړی دا چې انه لا اله الا انا فاعبدون دا مسله تمام انبیا بیان کړل نو ما ارسلنا من قبلك من رسول او نه دی لګلې مونږه مخکستانه من رسول هیڅ رسول الا نوحي الیه مگر وحی کوله مونږه غته سبحانه پاک ته دا الله د نائب نه دی الله د پر نائب نشتی بل عباد مکرمون بل عباد بلکې دوی محتاج بندگان دي مکرمون عزت ورکړې شوی دي بل عباد دا خدا سي بنديان دي چې محتاج دي اولنې دلیل ګوره یو دا چې دا الله حکم مني او دویم دا چې داغه په حکم باندې عمل کوي داغه د خبرې نه وړاندېواله نشواله نه کوي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا من لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ګور الله پاک دو کې چې کوم کس خوخ کی کنه نو داغه سفارش په قبلې دو سفارش په خپل اختیار سره نشي کولای دو ته اختیار د شفاعت قهري نشتی دو محتاج دي په سفارش کولو کې او په سفارش کېدو کې دواړو کې چاته محتاج دي الله تعالی نو يعلم ما بين ايديهم خبر دې دا الله مگر هغه چاله را ارتضا چې غوړه کړې وی الله پاک هغه الله به سفارش ته چا قبلې او سفارش د چا د پر به اجازه ورکړي الا لمن ارتضا چې الله هغه خوخ کړې وی هغه پسند کړې وی چې دا د سفارش وکا او وهم من خشيته مشفقون او دوی د وجه د یری د الله نه او اشفاق څه ته ویل کیږي هغه یری ته ویل کیږي چې هغه یری سره مين عمرش محبت عمرش نو مشفقون معنا څه یا خدا چې وهم من خشیتی او دوی د وجه د یری د الله تعالی نه مين کوي یا مشفقون هبت زده دی یریږي یا خو پزړه کې محبت ته الله سره دغه یری د وجنه د دو پزړه کې څه محبت الله سره پیدا شي خشیت سره تعظیم نه چراغ پزړه کې نو الله سره محبت پیدا شي ومن یقل منهم انی اله من دون الله من دونه فذا فذلك نجزي جهنم ومن یقل چا چې اویل دا خبره منوم د دوینا انی الہ دوینا چې زیما د اولوهیت صفت لرم انی الہ ز الہ ما الہ وبي تمام صفات د اولوهیت ته شامل لکه یو کس ویلو کنه پکې منصور انا الحق هغه ویلو انا الحق زه حقم او بل یو یزید بستامی باره کې راځي هغه وی هغه سلم عبارت دنګ څنګه ریاولنه خطبه سبحانه ما اعظم شانو هغه سبحانی ما اعظم شانی سبحانی ما اعظم شانی هغه چې پر نیت ویلی خدا سبحان دا سوک ته الله دی دارنګ حق څوک ته الله دی د الله د صفات نه او صفات یو سړی ځان د پاره وای نو دا کفر دی دا سره کفر دی چې څوک دا و انی الہ ما لر یو صفت دی د اولوہیت من دونی ما سوا د الله نه لکه یو سړی زه په غیب باندې پویګم زه په دې دې کارونو باندې پویګم تصرف کولې شم په کارونو کې واقدار ما نو الله وی فذلک نجزی نجزی جهنم نو دغه کسان لا دغه کس لره جهنم د سزا د دوزخ ته فذلک نجزی جهنم نو دغه کس له به سزا ورکول کیږي جهنم د د سزا سره دوزخ ځکه د ځان ته یو صفت د الله ځان ته وي چې زه الهی ما اوس د دې زنه دلیل عقلی ذکر کړي دا دلیل عقلی دی د الله په وحدانیت باندې او لم يروا او لم ير الذين كفروا اي ان غوري کافران چې یقینا اسمانونه او زمکه کانتا رتقن ودا بن ففتقنا ومانو پرانستل موږ دا دواړه ګور دې کې تفسیر دی کان تا رتقن چې دا جسمونو دا زمکا او اسمان دا جسمونو چې دی یو بل سره نختیو دا زمکا جدا دا وق وزمکی دي کنه دا وړ زمکی او جسم دی یو بل سره نختي اسمانونه و جسمونه اسمان هغه یو جسمونو د یو بل سره نخته نو الله ففتقنا او مانو پرانستل منګه دا هغه یو جسم هغه من کولا وکړه نو وزمه کې جوړ شي او اسمانونه جوړ شي او دیم تفسیر دا دی چې و اسمانونه ځمکه کانا تارت خندا بندو بند څنګه د دې اسمان نه باران نه ورید او د زمکې نه غیا غانې نه راټوکی دي نو الله وی د اسمان نه باران شروع ک کانا تارتن کولاو مک په فتق نه عمر کولاو مک دا دواړه نو د زمکې نه غیا غانې شروع شه د اسمان نه باران نه شروع وجعلنا من الماء كل شيء حي او پیدا کړی دی منګه هر یو شی هر یو سیز د وبونه حی تازه وجعلنا من الماء كل شيء حي د دې یو معنا دا ده چې هر سیز می پیدا کړی د نطفه نه هر حیوان هغه می پیدا کړی د نطفه نه او دویم دا وجعلنا من الماء كل شيء حي یعنی هر جن جندوی سیس چې دی کنه د اوبو د وجنه هغه تازه دی او پیدا کړی شوی دی د اوبو د وجنه هغه تازه دی او د اوبو د وجنه هغه ته ژوند ملاویږي یا ژوندون د هر ژوندي ژوندون د هر ژوندي مخلوق هغه په اوبو سره ساتلې وي څومره چې مخلوق ژوندې دي کنه د دوی د ژوندون موقف ته په سمنه په اوبو باندې نو وجعلنا من الماء كل شيء حي اگر زولي منګه د اوبونه هر یو شی په دې اوبو سره هر شی تازه هر شی منګ د اوبو سره تازه کړل یا پیدا کړل د دې اوبونه افلا یؤمنون آیات تاسو ایمان راوړای وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون اوس بل دلیل عقلی ذکر کړي وجعلنا في الارض الله جوړ کړی دی منګه په دې سما کې رواسي کلک کرونه کلک کلک کرونه الله یې موږ په دې سما کې منی خېدي ولی ان تميد بهم چې ګډ وډ اون خوځي په دوی باندې فجاجن هغه کوشاده کوشاده زینا په دې غرونو کې پیدا کړی دي غټي غټي دری دي په دې غرته چلاړ شي کنه غټي غټي دری پکې دارنګ غټي غټي لارې پکې پیدا کړی دي نو په دې غر کې غټه لار نه کنه باز دې کې لار نه توراتلو نو الله وسبولن په باز دې کې ملار پیدا کړی دي پاور لارې غټي لارې فجاجن سبولا په دې غرونو کې غټې لارې دي نو په دې اوار هم غټې لارې دي په دواړو ځینو کې فيها ضمیر زمکه تم راځي د غرونو تم دواړو ته لعلهم يهتدون دې د پاره چې دوه مقصد ته ورسی دا لارې مې دې د پاره ګرځولې چې ته یو ځنه بل ځای ته ځې چې دا لارو مې لار شي په اسانه سره چت محفوظ چت ساتل شوی سقف محفوظه څنګه چت محفوظ دا چت می د اسمان می چت وګرځاو خدا سي محفوظ چت ته پتا سم نار تاویږي مخکې تیر شي د رسو براشي چې دا چت اسمان داسې چت محفوظ می ساتل پتا سم نار تاویږي دویم حفاظت د دې څه دی چې شیطانان بر نشي تلې شهاب ثاقب تر وشته کیږي او دریم حفاظت څه دی چې په اسمان کې شرک او کفر نه کیږي البته تمام فرشتي دي ملائک سقفا محفوظه دا څه چت چې هغه ساتل شي د هر قسم شرور نه وهم عن آیاتها مورزون او دوی دي د نه خدا غنا مخړون کی د آیاتونو آیاتها دا زمير راځي د سمات د اسمان نه خسدي نور اس پوګمې شپه او ورځ دا ټول د نخې د اسمان بارانونه وریځي دا ټول د نخې د سدي د اسمانونو نو دو دا غنه راز کې مخړی وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون دا بل دلیل عقلی ذکر کړي هو الذي خلق الليل والنهار دا الله غزاد دی چې پیدا کړی د شپه او ورځ خلق الليل والنهار ګور الليل والنهار مخ کې کړل اشاره ستا چې د شپې او د ورځې وجود دا موقوف په نور باندې نه دی نور سپوږمۍ صرف علامات ذکر دا لیل او نهار مخکې ذکر کړ هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر پیدا کړی دی نور سپوږمۍ کلن فی فلک یسبحون دا ټول په خپل محور کې یا کل فی فلکن هر یو دا ټول په ځای خپل کې فی فلکن چاپیره ګرځیدو کې لامبو وهي هغه فلک کې په مدار کې څه کوي ګرځي لامبو وهي امام قرطبي لیکلی چې د اسمان نه لاندې دا فلک چې دی دا هغه مدار دی او و مدارونه دي و فلک دی د اسمان لاندې د نور سپوږمۍ او د ستور د پر الله هغه جدا جدا لارې جوړې کړې دي هغه په هغه کې ګرځي او دا فلک دا مدار چې د دوی دی چې چاپیره پکې ګرځي دا داسې دی لکه د دوی د پر دریا بوستین نو دا ټول په دې کې لامبو وهي ورپسې راځي يسبحون لامبو وهي لامبو وهل مطلب څه ډیر په اسانه سر رفتار کې ګرځي نو وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا او نه دی ور کړې منګه هیڅ بشر ته من قبل کا مخکستانه الخل همیشګری ګوره اشاره دیتا چې هر کس هغه همیشه نشي پاتې کېږي هغه باندې به مرګ راځي نو خضر علی السلام الیاس علی السلام هغه ژوند دي دي او عیسی علی السلام هغه من به مرګ راځي هغه برا کوزيږي نو ما په هغه من مرګ راځي کنه سمکه د چکل راغی ځکه دې مشرکینو دا اعتراضونه کول ادا سوچ وکاو چې دا نبی له صلوات و سلام به مړ شي نو موږ به د دې مسلو نخلاص نو الله وی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد نه دې نه دې ور کړې منګه هیڅ بشر ته مخېستانه ژوند د مشګرای افا امت فهم الخالدون افا امت نو کتمری نو فهم الخالدون نو دوه غنی همیشه وی چې تمری دوه همیشه یې سره دوه من هم مرګ را روان دي مطلب څه چې د پیغمبر مرګ ته مخشالي ګر چې مرګ ته مخشالي ګر چې دا بل مړ شو نو ماته د دنیا خالقینه ته تنوم رواني الله وی کلو په زندګۍ کې سختی راولم کله به آرام راولم فتنتن امتحان ازمیخ کوم په تاسو باندې او دا ازمیخ په سختو په سره پراحتونو کله به آرام وي کله به سختي وي و الینا ترجعون خاص الله موږ ته وګرځول شوي و اذا راك الذين كفروا و اذا راك الذين كفروا يتخذونك الا هزوا او هر کله چې ویني تعالی را کافران نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې مسله بیانوله نو دو به نبی علیہ السلام پر ټوکې شروع کړ مزاق په شروع کړ او کله به چې نبی علیہ السلام داغو په الهو من رد شروع کړ نو چې به کړی چې دا خو زمغه الهو ته کنزل کړي هلان کې کنزل به نه کول نبی علیہ السلام به د عالم الغیب نه دي دا واقدار نه دي دا اختیار من نه دي نو دې تباغو کنزل وي وزکه وی زار اکل الذين كفروا او هر کله چې ویني تعالی را کافران ان يتخذونك الا هزوا ننسي تعالی را الا هزوا مگر پټوک وایل سره الا هزوا مگر پټوک تا سره مذاق او ملنډي کوي او وی اصل خو یذکر الہتکم ذکر د الہو دا خو کنزل نه دي تاسو الہ یادی لکه الہ الہ الہ دا خو کنزل نه دي خو یذکر الہتکم تاسو الہ یذکر بالعیب په عیب سره یادی هغه عیب څه دی چې دا واقداران نه دي اختیار من نه دي وهم بذکر الرحمن هم کافرون وهم بذکر الرحمن او دوی په یاداش د مهربان بادشاہ هم کافرون په توحید داغه سره انکار کوي دو په یاداش د مهربان بادشاہ په توحید سره انکار کوي داغه نه د الله د وحدانیت نه انکار کوي خو د دې مطلب څه دی طبیعت کې د انسان څه ده تعدی د جلدی ده هر کار کې د جلدی ده چې زر غونې لاړې جمعه ته براشي کنه موز ده نو امام سه به موزو کې کیسو 2 منټه دا که چې عامه غو منټ موز کې کله که زمون قاری سه څلور منټو کې کې څلور رکعات کړه نو که یو امام راغی هغه په 2 منټو کې وکړه نو دوی وای وای دا څنګه چل دی دومره ټیم دی ولګاو تادی ده او زیو بار په روټ کې واسي ولاړی دغه یو کس کنه قاری ته به مونږ وګت ک هغه به زما په پاندو درلې او چې بار به دې کولانو بیا به یو غنټه ولاړو څه پروا به نه نو خلق الانسان من عجل انسان د تلوار نه پیدا دی هغه مقوله ده کنه فی فی العجله الندامه پتاده کې خپېمانتیا ده وفي البتی السلام په آرام سره کار کول کې څه شي دي سلامتیا ده تادی مکو پیس کار کې اطمینان سره کوستا کار به په اطمینان سره کی طالبان پرچلی کی کنه نو تادی شي په لس بجې شو چې اوس ممتحن وي پاسا قاری سه موږ ستانو موږ ته جوړاله نو ممتحن ورته وی لس بجو پر صبر وکړ دې زر زر بیا لیکي نو بیا ته نه پکې ډیر سيزونه پاتې شي دا ولې دا تادی کوي نو خلق الانسان من عجل ګوره دې کې دا ولې وي ځکه دوی چې زاده توحید د الله ته بیانای څه شي دا اوران وجوهم النار د مخونو خپل نه دا اور چې خپل د مخونو نه بداور نشي اړولې یا د مخونه به خپل د اور نه نشي اړولې ولا عن زور ماونه د شاګانو د دوینا نو کدو ته دا خبره علم وې لمستج لمستعجلوا بالعذاب دو به په تلوار سره نه غوښته دا عذاب دو په تلوار سره نه غوښته کنه که دو ته دا پته وي تفصیل ورته دا معلوم وي چې دو نشي منه کول خپل دا مخونه د اور نه نه دا شاګانی دغه منی او لا يكفون عن وجوههم ولا عن ظهورهم اشاره ستا چې دا اور به حاسو کې په دوه من هر طرف ته په دوه ومنس کې راګیر کی او ولا هم ينصرون او نه به د دوی سره مدد کړي شي د دوی بسوک مدد هم نه کوي بل تاتيهم بغتتن فتبهتهم فلا يستطيعون ردها خنو د دې عذاب دراتو یا د قیامت دراتو څخه تاریخ معلوم دی الله وینا نه تاریخ معلوم نه دی ناس په برازي بل تاتيهم بغتتن بلکې راضی به دي ته دا ناغه ناڅاپه نو فتبهتهم نو حیران بکړي دوی لرا څوک په ناسي دکان کې څوک په ناسي په یو ځای کې څوک بل ځای کې په دنیا کې هم مشغولې او ناڅاپه به قیامت راشي نو دو وای سړیا دا خو موږ ورته تیار نه وو دا څنګه چلو شو هغه زمونږ یو کلی کې یو کسو وفات شي هغه ما من الله دا لوی احسان وکړ چې ځا الله بیمار کړم یو د مې مرګ رانی بیمار شو بیا وکال دو بیمارو هغه زه الله خپل طرف ته وبللم نو الحمدلله خپل الله ته مې رجوع کړه خو بعضی کسان داسې چې ګناونه په دې کې نختین خت یو کړب شي مرګ پر شي اکسیډنټ وشي په لارې رواني بعضی د مور خپل نه فرمانی بعضی د دنیا نه کنه فرمانی بعضی د مشرانو نه فرمانی بعضی د استادانو نو الله فتبهتهم نو حیران بشي نو فلا یستطيعون ردها نو طاقت پنه لري د واپس کولو دا غینه پیغمبر مخکنو پرم دغه شان مزاق او ملنډ شيو نو فحاق بالذین سخروا منهم نو راګیر کو هغه لره هغه چالره فحاق بالذین راګیر کو هغه چالره سخروا منهم چې مسخري کولی د دینه ما هغه عذاب کانو به استاذون چې ودو پاغي پر ټوخي کون کی دو چې کوم عذاب پر ټوخي کولی هغه عذاب ولګي دوی راګیر کړو بس الله دې رحم وکړي الله دې موږ د مصیبتونو تکلیفونو پریشانو نه